تیر که چې آیا خپله مینه د یوسف په وړاندې ښکاره کړي یا نه په دې دوه زړهتوب کې وخت تیروه او دا به په زړه کې ګرځېده چې زما مینه خو د یوسف سره ده چې آیا دا خپل مینه زه یوسف ته ښکاره کړم که ښکاره نه کړم په پای کې د زلیخا مینې پر عواطفو یې او طبعي ناتواني یې پر عقل باندې برلاسې شوه په پای کې د زلیخا مینې پر عواطفو یې او همدارنګه طبعي ناتواني یې پر عقل باندې برلاسې شوه او یوه ورځ یې وخت ترلاسه کړ نو کله چې ځان د یوسف علیه السلام سره په کور کې یوازې ولید نو د کور ټول ورونه یې وتړل څومره ورونه او دروازې چې په هغه کور کې وې هغه یې ټولې وتړلې ځان یوسف سره یوازې ولید او زلیخا یوسف علیه السلام وسلام د خپل ځان سره د مینې ماتولو لور ته راوبلل او دې کار ته د رسېدو محاسن یې او ښایستوب یې یوسف علیه السلام ته وړاندې که او یوسف علیه السلام وسلام ته ویل راځه ما خپل ځان په ټوله معنا درته چمتو کړی دی چې کله یوسف علیه السلام وسلام دا خبرې واورېدلې د زلیخا نه نو د دې حالت په لیدو سره یوسف علیه السلام ډیر سخت خفه شو او غصه شو او یوسف علیه السلام وسلام خپله کرکه یې د هغې په نسبت ښکاره کړه او یوسف علیه السلام زلیخا ته داسې ویل چې د هغه انځور او د هغه داستان رب العزت موږ ته په خپل کلام کې په صورت یوسف کې د درویشتم آیت نه تر نهه ویشتم آیته پورې داسې بیانوي الله فرمایی د کومې ښځې په کور کې چې یوسف علیه السلام وسلام و نو هغې ښځې دا کوشش کوله چې د یوسف علیه السلام وسلام پاملرنه ځان ته جلب کړي او یوه ورځ یې د خپل د کور ورونه ټول وتړل وغلقت الابواب ټول ورونه یې وتړل او دې ښځې ویلې چې راشه او یوسف علیه السلام وسلام ورته څه فرمایي زه د خپل رب نه پناه غواړم د داسې کارونو نه ځکه زما رب خو ما ته ښه منزلت راکړی او زه دا کار وکړم او که زه دا کار وکړم نو زه به ظالم شم او داسې ظالمان به هیڅکله بری نه شي میندلی هغه به خپلو هغه هیلو ته او د خپل اهدافو ته ونه رسیږي راشه د نن ورځ ځوانان وګوره یوسف علیه السلام وایي چې رب خو ماته ډیر اوچت منزلت راکړی دی زه څنګه دا بد کار وکړم نو که زه ګناه ته لاس اوږد کړم قدم اوږد کړم نو زه به ظالم شم او ظالمان الله نه کامیابه یا خپلو هیلو اهدافو ته نشي رسېدلی زما ځوانانو ورونو ځوانانو خویندو راشئ د یوسف علیه السلام وسلام د داستان او د یوسف علیه السلام د قصې نه عبرت واخلئ چې موږ په کمې روان یو دا نفسانی خواهشاتو او غرایزو موږ څومره په فحاشیو بدبختی او مصیبتونو کې گرفتاره کړي یو چې ذلت د دنیا او د آخرت هم بیا زموږ په برخه کیږي یوسف علیه السلام وسلام چې کله ورته وویلې زه دا کار نشم کولی نو زلیخا د یوسف علیه السلام خواته ورمخکې شوه او الله وایي چې کله زلیخا د یوسف علیه السلام خواته ورمخکې شوه نو یوسف به همدې ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب برهان یې نه وای لیدلی یعنې د الله مرسته د یوسف سره نه وای نو یوسف به ورنږدې شوی وای خو الله وایي چې موږ د یوسف علیه السلام نه بدی او بېحیایي لرې کړه او الله وایي چې یوسف علیه السلام په حقیقت کې زموږ د غوره بندګانو څخه دی نو په پای کې یوسف علیه السلام وسلام او د عزیز میرمن چې زلیخا نومېده وړاندې وروسته دروازې خواته منډې کړه یعنې یوسف علیه السلام وتښتېده مخکې شه او زلیخا ورپسې شوه نو زلیخا یوسف علیه السلام وسلام ته لاس واچوه چې د یوسف علیه السلام وسلام وروسته لمن د زلیخا په لاس کې راځي او هغه شلیږي نو چې کله دروازې ته ورسېدل کتلې چې په دروازه کې د زلیخا خاوند ولاړ دی او دواړه هلته ورسېدل نو چې کله زلیخا د خپل خاوند د مصر عزیز هلته په ور کې ولیده نو خپل خاوند ته څه وایي چې د هغه چا سزا به څه وي چې د ستا کورنۍ ته خراب نیت ولري اوس ګورئ زلیخا د خپل پاکي کوي او یوسف علیه السلام تورنوي خو د یوسف علیه السلام وسلام پاکي او تبریه الله کوي هغه الله رب العزت ساتي نو چې کله خپل خاوند یې ولیده چې په ور کې ولاړ دی یوسف ترې تښتي او د یوسف علیه السلام لمن هم شلیدلې ده نو خپل خاوند ته اواز کوي چې د هغه چا سزا به څه وي چې د ستا د اهل او د ستا د کورنۍ په هکله باندې بد نیت لري خپله بیا دا وایي زړه یې نه کیږي چې یوسف علیه السلام په قتل ورسیږي ځکه د یوسف مینې د زلیخا په زړه کې داسې ځای موندلی چې د هغې ویستل د زلیخا د زړه نه نور امکان نه لري او داسې وای چې له دې پرته بله سزا کېدلی شي چې بندي کړی شي یا هغه ته سخت عذاب ورکړی شي وژلو باندې راضي نه ده او دا وایي چې یا د یوسف بندي کړی شي او یا د هغه ته سزا ورکړی شي نو چې کله دې خبره د خپل د خاوند تر مخه وکړه یوسف علیه السلام ویل چې ای عزیزه دا ستا ښځې زما د جلبولو هڅه کوله او د ستا ښځې او میرمنې غوښتل چې ما په ګناه کې وغورځوي ټول ورونه یې ما پسې وتړل خو زه د هغې نه په تېښتې باندې بریالی شوم چې ما ته لاس را واچوه چې زما لمن یې وشلوله دا مسله تیته شوه نو د هغوی د قوم نه یو کس راپورته شه شاهدي یې ورکړه ځینو دا ویلي دي چې هغه ډیر ماشوم و چې د خبرو توان یې نه درلوده او ځینې دا وایي چې نه مشر سړی و داسې وي لکه د یوسف علیه السلام وسلام لمن د مخکې نشلیدلې وي نو دلته یوسف البته دروغجن دی او زلیخا رښتینې ده او که د یوسف علیه السلام وسلام لمن د وروسته نشلیدلې وي یعنی وروستۍ لمن شلیدلې وي نو دلته بیا یوسف علیه السلام وسلام رښتینی دی او زلیخا چې د دروغجنه ده داسې شاهدي یې ورکړه نو چې کله د زلیخا خاوند عزیز ولیدل چې د یوسف علیه السلام وسلام لمن د وروسته نه شلېدلې وه یعنې وروستۍ لمن یې شلېدلې وه نو عزیز د مصر څه وایي د زلیخا خاوند دا ستاسې د ښځو مکرونه دي دا ستاسې د ښځو مکرونه دي چې په رښتیا چې ستاسې چلونه د حد نه زیات دي او یوسف ته چې یوسفه له دې خبرې نه تیر شه او ای ښځې ته د خپلې ګناه نه بخښنه وغواړه او خپلې ښځې ته چې په اصل کې ګنهګاره ته یې یوسف علیه السلام وسلام ګنهګار نه دی خپلې ښځې ته وایي چې دا ستاسې مکرونه او چلونه دي واقعا چې ستاسې چلونه او مکرونه د حد نه ډیر زیات دي دې کې شک نشته هغه ښځې چې د الله ویره د هغو په زړه کې نه وي د دین مینه د قرآن مینه د اسلام مینه د هغو په زړه کې نه وي په دې کې شک نشته چې د هغو په زړونو کې مکرونه فریبونه او چلونه ډیری همدارنګه زموږ ځوانان ورونه چې د الله ویره د هغو په زړه کې پرته نه وي، د قبر عذاب یې یاد نه وي، جنت او جهنم یې په یاد کې نه وي، نو تل لپاره د دې په هغوی په دې هڅه کې دي چې څنګه فحشا او منکراتو ته لاسونه اوږده کړو. خو بیا هم هغه زموږ مسلمانې خویندې هغه زموږ مسلمانانې میندې چې هغوی په خپل ژوند کې په خپل اعمالو کې د خپل رب رضا لټوي د الله ویره په زړونو کې پرته وي تل لپاره دین سره علاقه او مینه لري هیڅ کله به هغوی د فحشا او منکراتو په دام کې پرې نووځي همدارنګه زموږ ځوانان ورونه مسلمانان ورونه چې تل لپاره په خپلو اعمالو کې د خپل رب رضا لټوي د الله په اوامرو او د رسول الله په ارشاداتو باندې عمل کوي د داسې مکرجنو ښځو په چل او په فریب او په دام کې به هم پرې نه وځي الله دې موږ ته هدایت وکړي هم زموږ خویندو ته او هم زموږ ورونو ته قدرمنو اوریدونکو د خپرونې دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ خو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم د یوسف علیه السلام وسلام مینه د زلیخا په زړه کې ځای نیولی و اوس د زلیخا د مینې اوازه خپریږي په مصر کې ښار یو شمېر ښځو ته ورسېده د زلیخا د مینې قیصه او داستان د یو شمېر ښځو غوږونو ته ورسېده نو دا خبره یې په خپلو مجلسونو کې رغړوله او ویل به یې چې د عزیز میرمنه د خپل مرئی او غلام سره مینه کوي او د هغه مینه شوې ده دا به یې ګرموله او دا به یې ویل چې زلیخا د یوسف مینې دومره ناکراره کړې ده چې ان هغه ته یې وړاندي ښځو به دا ویل چې دا کار ډیره ستره تیروتنه ده چې بې له رسوایي نه چې خپل زلیخا چې کله دا خبرې واورېدلې نو هغې دا تصمیم ونیوه تر څو دغه ښځې راوبولي قیامت ادا او که نه ده نو په دې هکله زلیخا یوه ورځ هغوی ټولې راوبللې او د لا درنښت لپاره یې هغوی ته نرم بالښتونه کیښودل چې په هغو نرمو بالښتونو باندې دوی تکیا وکړي او هغوی دپاره ډیره ښایسته او د قسمه قسم او د ډول ډول خوراکونو نه میلمستیا هم برابره کړه نو چې کله دا رابلل شوې میلمنې راغلې هر یوه په خپل ځای کې کیناستله نو وروسته د دې زلیخا هغه خپلو وینځو او خدمتګارانو ته امر وکړ چې دوی ته ډوډۍ راوړئ او د هغو مخو ته یوه یوه چاړه او چاقو هم تاسې کیږدئ تر دا مڼه یا دا ناک یا نورې میوې ماتې کړي او هغه وخوري نو چې کله ډوډۍ د هغوی مخو ته کیښودل شوه نو میلمنو ټولو په یوې بلې سره خبرې کولې او خنداګانې کولې ښځو باندې کله چې یوسف علیه السلام وسلام راووت د ښځو منځ ته راغی نو د ښځو نظر په یوسف علیه السلام وسلام باندې پرې دا ښځې د یوسف علیه السلام وسلام د ښکلې ځواني نه هکې پکې پاتې شوې کم ښایست او کم ځواني چې رب العزت یوسف علیه السلام ته ورکړې وه نو چې کله د دې ښځو نظر پې پرېوت کې پاتې شو او د میوې په ځای یې خپل لاسونه غوڅ کړل او غیر اختیاري دا خبره وکړه ما هذا بشر دا بشر د ډېرې حیرانتیا نه بې اختیاري په